سورة الانعام وم سپارا اکتر نمبر آیات دے آیات کی د دې خبرې وضاحت دی چې د مسلمان شان دا دی چې دی به ګمراهانو ته نصیحت کوي نیغې لارې ته به راولي او کم خلک چې د الله نه تښتېدلي دي او د غیر الله په بیر شلې سر لګولې دی هغه راولي او الله ته به سر به سجود کوي دقه فکر به د مسلمان وي اوس د داسې مسلمان نه دا توقع ساتل فضل دی چې دی به د الله نه غیر بل چا ته سر ښکته کړي دغه غیر الله په لاس کې نفع یا نقصان نشته نو یو مؤمن د غیر الله په دیرشل سر نشي ښکته کولی چې دی د توحید لار پرېږدي د ایمان لار دې پرېږدي او د ګمراهانو په ګډو وډو لارو دې سر شي خدای مه که که داسې کار وشو نو د دې مثال به د هغې مسافر وي چې هغه د خپل سفر د لارې ملګري هغه یې پرېښودل په یو دشتو بیابان کې شیطانانو ګډ وډ که لارې ته خطا کړله یو خوا بل خوا لکه د لیونو سروالې بروالې ګرځي د د خپل مرګري د خیرخواهۍ په انداز ته له آواز ورکړي یا د خدای بنده دې طرف ته راشه خو دا بنده حیران و پریشان پوهېږي نه چې کومه اړخ ته لاړ شم دقه شان ته وګڼه چې بنده مسافر د اخرت دی او نیغه لار د اسلام او د توحید ده د کومو ملګرو په ملګرتیا کې چې دی اخرت ته روان دی هغه ملګري پیغمبران او د هغوی متبعین دي او چې کله دا بدبخته د شیطان او د ګمراهانو په پنجه کې د دلالت او د ګمراهۍ په صحرا او په دشت کې ګډوډ شو نو د لارې رفیقان د همدردۍ په انداز دله ته دعوت ورکوي چې حق طرف ته راشه خو دې نه څه اوري نه پوهېږي او د شیطان پنجه کې اخرت ته لاړه نو جهنم نه غیر بلې ځای نشته وی دا آیات د مشرکانو په جواب کې نازل شوی دی چې دغه مشرکانو مسلمانانو ته وی دا اسلام پرېږدي او راځئ موږ سره یو ځای شئ قل اندعو من دون الله قل او فرمائے پیغمبر علیہ السلام اندعو من دون الله آیا من ببلو د الله نه غیر ما حق معبودان باطلا لا ينفعنا یا غوی منګه ته نه پنشي رسولې دغه غیر الله نه پنشي رسولې منګه ته ولا يضرنا او نه منګه ته ضرر رسولې شي آیا من به واپس کیږو په خپلو پوندو باندې مرتد کیږو به بعد اذ هدان الله رسو د دې نه چې الله راته هدایت کړی دی کالذي استهوته الشیاطین فی الارض حیران په شان چې د هغې کس کالذي په شان چې د هغې کس استهوته الشیاطینو چې شیطانانو پر کړي وي شیطانانو ځغلولي وي پره کړي وي فی الارض د ځنګل په ځمکه کې حیران داسې حال کې چې دی حیران او پریشان دی له اصحاب یدعونه الی الهدى اتنا د د مرګري وي رفیقان وي له د دغه کس د پاره اصحاب مرګري وي او بل راته امر شوی دی چې موږ قایم کو منځونه وان اقیم الصلاة او بل دا چې قایم کې منځونه واتقوه او د الله نه ویریږئ چې څنګه مخکې نه یریږئ دقسې یریږئ بیا هم وهو الذي وهو الذي إليه تحشرون او دا الله هغه ذات دی الیه تحشرون چې دې الله ته به تاسو ټول راجمع کولی شئ وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق دا الله هغه ذات دی چې اسمانونه هم پیدا کړي دي او ځمکه هم پیدا کړې ده بالحق په حق یې پیدا کړې ده او په سچ یې پیدا کړې ده ويوم يقول كن فيكون فكما رسي الله به فرمائي كن موجود شا فيكون موجود بشي سبا موجود شي دا قیامت ورځ ته وایي دا قیامت ورځ موجوده شه نو قیامت ورځ به موجود شي قوله الحق قول د الله حق دی او رښتیا دی د الله خبره حق ده او سچه ده وله الملک یوم ينفخ فی الصور او د الله پاک لره حکومت او اقتدار دی او سلطنت دی یوم ينفخ فی الصور په کومه ورځ چې په شپېلۍ کې پوکې ووهلی شي ظاهری او مجازي طور باندې د الله نه غیر بل څوک د حکومت او اقتدار بنوي الله فرمایي لمن الملک اليوم نن ورځ د چا حکومت او سلطنت دی څوک جواب والا بنوي الله په خپل فرمایي لله الواحد القهار نن د یو الله چې هغه زبردست او غالب دی د هغه حکومت دی د بل چا حکومت نشته وإذ قال إبراهيم لأبيه آذر هغه واقعات کا چې ابراهيم عليه السلام او فرمایل لأبيه خپل پلار ته آذر چې آذر نوم دی آزر د ابراهیم علیه السلام د پلار نوم دی د آزر په باره کې مشهوره دا ده چې دا د ابراهیم علیه السلام د پلار نوم دی خو اکثر مورخین تاریخ والا او علم نسب ماهرین علماء انصاب دوی وایي چې د ابراهیم علیه السلام د پلار نوم تارخ دی او آذر لقب دی آذر د لقب دی امام رازی رحمت الله علیه او نور بعض علما فرمایي چې د ابراهیم علیه السلام د بابا نوم تارخ دی او ترې آزر دی ترې آزر او د ده تر آزر د نمرود وزیرو او په شرک کې مبتلا و او تر ته هم پلار ویلی شي عربي محاوراتو کې تر ته بابا ویلی شي پلار ورته ویلی شي د دغې محاورې لاندې په آیات کې آذر د ابراهیم علیه السلام پلار یاد شوی دی نو آذر د ابراهیم علیه السلام پلار یا تره دی به هر حال نسبي ته ورباندې د ابراهیم علیه السلام دپاره قابل احترام دی ابراهیم علیه السلام د ټولو نه مخکې دعوت حق د خپل کوره شروع کړې نو دې نه معلومیږي چې په خاندان کې څوک قابل احترام مشر وي او په صحیح لار باندې نه وي نو صحیح لارې ته د راوستلو دپاره دعوت ورکولو دپاره دا احترام مانع به نه وي رکاوټ به نه وي هسې نه چې د چا مشري او بزرګي دا راته منځ کې رکاوټ جوړ شي بلکې د همدردۍ او د خیرخواهۍ تقاضا دا ده چې د خپل مشر او بزرګ ته اول دعوت ورکړه د هغه د اصلاح فکر اول وکړه آیات کې ابراهیم علیه السلام خپل خاندان او خپل قوم د ځان په ځای باندې پلار ته نسبت کړی دا نه چې زما قوم زما خاندان پلار ته وایي ستا قوم ستا خاندان ابراهیم علیه السلام پلار ته وایي اني اراک و قومک فی ضلال مبین ستا دا قوم تا او ستا قوم په ضلالت کې وینم داسې نه چې دا خپل قوم په ضلالت کې وینم ستا قوم په ضلالت کې وینم نو په دې کې یو عظیم قربانۍ طرف ته اشاره ده چې ابراهیم علیه السلام د الله په لار کې خپل قام قبیله چې مشرکان دي قطع تعلق یې ورسره کړی دی او په خپل عمل باندې ښیي چې مسلم قومیت لپاره رشته د اسلام په کار ده مسلم قومیت په رشته اسلام باندې به قایم وي نسبي او وطني قومیتونه دا به په ځای پرېږدي نسبي او وطني قومیت دا پرېږده او اسلامي قومیت دا خپل کا که قام قبیله رشتهدار وي د وطن وي خو مسلمان نه وي نو دا پردي دي او یو ناشنا یو پردی بنده چې هغه مسلمان دی او څوم مسلمان دی نو دا پردی او دا ناشنا دا د خپل دی هزار خیش که بیگانه از خدا باشد فدای یک تن بیگانه که اشنا باشد په زرګونو خپلوان چې د خدای نه ناشنا دي دا ټول د قربان چې د هغه کس نه د هغه اسلامي رشته کې تاسو سره اشنا دی د ابراهیم علیه السلام خپل قام قبیله ټول په ځای پرېښودل چې ګمراهان وو وایي دا ستا قوم دی او ګمراه دی زما قوم لوی نه دی د بېزارۍ اعلان یې کړی دی او کله چې قوم سره د خپلې بېزارۍ او د قطع تعلق اعلان کوي نو بیا هغه دی کې یا قوم انی بریء مما تشرکون ای زما قومه زه ستاسو د شرک نه بیزار یم نو په دې کې دې طرف ته اشاره ده اگر چې په نسب او په وطن کې خو زما قوم یې خو ستاسو مشرکانه افعالو سره زما برادرانه تعلقات ختم مجبور یم په دې چې تاسو سره د خپل برادرۍ تعلق کټ کړم افعال ستاسو مشرکانه دي د ابراهیم علیه السلام پلار او قوم په ډبل شرک کې مبتلا وو یو طرف ته د بوتانو عبادت یې کو او بل طرف ته کوکب پرستو د ستورو عبادت یې کو ابراهیم علیه السلام د بت پرسته بد اول ویلی دي او پسې آیات کې د کوكب پرسته بد ویلی دي چې دا ستوري نور سپومه دا د عبادت لایق نه دي ابراهیم علیه السلام الله پاک په دې حقیقت باندې پوه کړو وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ هغه واقعات کې چې ابراهیم علیه السلام او فرمایل خپل پلار آزر ته اتتخذ اصناما الها آیا تا نیولې دي اتتخذ آیا تا نیولې دي تمنې اصناما بوتان الهتن په خدایانو باندې بوتانو ته خدای انی اراک و قومک فی ضلال مبین بېشکه زه وینم تا لره و قومک او ستا دې قوم لره فی ضلال مبین ښکاره ګمراهۍ کې هو کذالک نوری ابراهیم هم دارنګ من خودلی دی ابراهیم علیه السلام ته ملکوت السماوات والارض عجائبات د اسمانونو او د ځمکې هر کله چې تیاره کړه په ده باندې شپې شپه راله له توره تیاره شوله رأى كوكبا ولد الدستور لرا دا قوم دستور عبادت گزارو قال هذا ربي دا اویل ابراهیم علیہ السلام اویل هذا ربي دا زما رب دی تاسو په ګمان باندې دا زما رب دی دا سوالیه انداز دی هذا ربي آیا دا زما رب دی فلما افلا قال لا احب الافلين وی دا ستوري دا رب دی نو دا خو رب نه دی ابراهیم علیه السلام د خپل قوم ته مناظره ورسره کوي د مناظرې انداز په دې ځای کې بیانېږي خلق په دې باندې پوهیږي چې بت پرستی یا کوکب پرستی په دې کې هیڅ خیر نشته چې د خپل لاس یو بت جوړ کړي او ته ورته عبادت کوې نو دې کې بېوقفتیا ده د دې بت پرست بېوقفتیا ده او که د ستورو عبادت کې نو دا ستوري خو یو ادنا مزدور دی دې په خپل اختیار کې نه دی روان دا چا روان کړی دی او هغه ذات الله دی د دنیا دا نظام د یو ماشین په شان ته روان دی او د دې ماشین پرزه وړې دی او کغته الله پیدا کړی دی او د دې ماشین دا پرزه الله چلی دا الله د قدرت نه بهر نه دی اتفاقی کار نه دی که څوک وایي چې دا اتفاقا داسې وشو نیوټن یو انګریز ساینسدان دی نیوټن نو هغه وایي چې دا ستوري سپومې وغیره نور ستوري سپومې دا په حرکت کې روان دي نو ممکنه نه ده چې دا صرف د عام قوت جاذبه د فعل نتیجه وي دا نور مرکزي حیثیت لري او دا سیارې د دې نور نه چاپېره ګرځي نو ځمکه هم یو سیاره ده د نور نه چاپېره ګرځي داسې نورې سیارې هم دي نو په دې انور کې یو کشش دی دا ټولې سیارې ځان ته راکاږي او دې په حرکت مجبور دي بیا دا ځمکه د دې نه چاپېره سپومې چې ده نو دا حرکت کوي او ځمکه چې کشش دی ځان سره راکاږي نو داسې دا تمام سیارې دا ستوري دا د قوت جاذبه په نتیجه کې نه وي قوت جاذبه خو دا ستوري نور طرف ته دکي او دا ټول ستوري د انور نه چاپېره حرکت باندې مجبور دي دې کې د قدرت لاس دی او دغه قوت دغه الله دی دا قوت جاذبه دا عام کشش نه بلکې دې ده کې قوت د الله روان دی دا ټول ستوري نور سپومې په یو حرکت باندې روان کړي که دغه خدایي قوت ته نه اخوا شي نو دا ټول به یو خوا بل خوا تتر بتر شي نظام به درهم برهم شي او په قیامت کې به داسې کېږي الله چې وغواړي نو به تاسو نه شي نو که انګریز دی او کافر دی نو هغه هم په یو درجه کې د خدای قایل دی چې خدای شته الله شته نو د ابراهیم علیه السلام قوم دې ستورو ته لور ته سپومې ته به کتل او وی دا چې دا دومره حرکت کوي دا دومره رڼا کوي دا دومره تو کوي دا خدایان دي موږ ولا عبادت کوو نو چې دوی ورته خدایان وي نو ابراهیم علیه السلام دوی ته عقلي دلایلو باندې ښایي چې دا خدایان نه دي فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي دا خو فنا کېږي نو کېږي نو دا خدایان نه دي فلما را القمر بازغا چې کله یې ولیدله سپومې چمکداره د څوارلسمې سپومې راښکاره شوله قال هذا ربي هذا ربي آیا دا زما رب د ستاسو په ګمان فلما افلا کله چې سپومې غایبه شوله قال لئن لم يهدني ربي وی که ما ته خپل رب هدایت اونکه لاکونن من القوم الضالین خامخا به شم زه د قوم د ګمراهانو نه فلما را الشمس بازغه چې کله ولید نور روخانه چمکدار قال هذا ربي هذا اکبر آیا دا زما رب دی آیا دا د ټولو نه لوی رب دی فلما افلت هر کله چې نور پریوت غایب شو قال یا قوم انی بریء مما تشرکون ابراهیم علیہ السلام فرمایل یا قوم ای زما قوما په نسب کې قوما په قومیت کې په وطنیت کې نه قوما انی بریء مما تشرکون بے شک زه بیزار یما چې اسمانونه هم پیدا کړي دي او ځمکه هم پیدا کړې ده حنیفا زه مایل یم د باطل نه حق ته وما انا من المشرکین نه یم زه د مشرکانو د ډلې نه وحاجه قومه حجت بازی اکړه د سره قوم د قال اتحاجوني في الله حجت بازی وکړه جګړه او بحث وکړه قال اتحاجوني ویل ابراهيم عليه السلام آیا تاسو ما سره جګړه او بحث نه کوي في الله د الله په یووالي کې وقد هدان حال دا چې دی الله ما ته هدایت کړی دی ولا اخاف ما تشركون به د مشرکانو ابراهیم علیه السلام ته ویل وی ته زمونږ د خدایانو بد وې د دوی نه ویرېږه که یې ډډ بډ به دې کي نقصان به درته ورسوي ابراهیم علیه السلام ورته فرمایي وی تاسو زما د الله نه یریږئ نه چې زما د الله اختیار کې نفع او نقصان شته نو زه ستاسو د دې بېوسه خدایانو نه ولې ویریږم ستاسو دا خدایان بېوسه دي هیڅ وس نه لري نه چاته فایده رسولی شي نه نقصان و ولا اخاف ما ته نقصان را رسول نشي الا ان یشاء ربي شیئا مگر که وغواړي رب زما څه شی نو هغه به راته راورسېږي وسع ربي كل شيء علما پراخه دې رسېدلې دی رب زما هر یو شي ته علما د جهت د علم نه یعنې زما د رب علم هر هر شي ته رسېدلی دی افلا تتذکرون آیا تاسو سوچ نه کوئ وکیف اخافو زه به څرنګې ویرېږم ما اشرکتم د هغه معبودان باطلونه چې تاسو شریکوي ولا تخافون او تاسو نه یریږئ انکم اشرکتم بالله بے خبر نه چې تاسو شریک پیدا کړی دی الله سره ما هغه معبودان باطل لم ينزل به چې نه دی نازل کړی په هغې باندې علیکم په تاسو باندې سلطانا په خدای د دغه باطل خدایانو باندې الله تاسو ته څه دلیل او سند نه دی رالیږلی فأي الفريقين أحق بالأمن پس کم یو د دې دوه ډلو نه احق مستحق دی بالامن د امن زه مستحق د امن یم که تاسو مستحق د امن ان کنتم تعلمون که چېرې تاسو پوهېږئ وهم مهتدون او دی پلار د هدایت باندې دي چا چې ظلم نه دی کړی وی صحابه کرامو چې دا آیات واورېده چې چا ظلم نه دی کړی وی دا خبره په ډېره ګرانه شوله چې داسې به کم یو کس چې هغه به په ځان ظلم نه کړی ملاوت ته ظلم به نه کړی پیغمبر علیه السلام ته عرض کوي چې په من کې داسې څوک دی چې په خپل ځان باندې دی د ګناه په ذریعه ظلم نه کړی چې داسې څوک نشته نو د عذاب نه په امن به څوک شته نه ځکه د عذاب نه امن دپاره دا شرط دی چې ایمان سره ظلم به نه کړي دا خو زمونږ نجات ګران دی پیغمبر علیه السلام وفرمایل د دې آیات صحیح مفهوم باندې تاسو پوه نه آیات کې د ظلم نه مراد شرک دی لکه بل آیات کې الله فرمایي ان الشرک لظلم عظیم نو دې وجې نه مراد د دې آیات نه دا دی چې د ایمان سره د الله په ذات کې په صفاتو کې څوک شریک کړي نه وي ذات کې څوک شریک کړي نه صفاتو کې شریک کړي نه نو د عذاب نه دی په امن دی نو خلاصه دا شوله چې بوتان کاڼي ونې بوټي ستوري دریابونه د دې بعض مخلوق لګیا دی عبادت کوي او دوی با اختیاره ګڼي څوک کاڼي سره اختیارات مني څوک په ونو کې اختیارات مني څوک دریابونو کې اختیارات مني نو دا با اختیار مخلوق نه دی بې اختیاره مخلوق دی دې ته چاته نفع نقصان رسولی نه شي ابراهیم علیه السلام ورته وایي یو الله ستاسو د هرې خبرې نه د هر کار نه باخبره دی ښه او بد باندې ستاسو قادر دی نو بس د دقې الله نه ولې نه یېرېږې خلاف ورزي ولې کوې په دې آیات کې ولن یلبسو ایمانهم بظلم د ظلم نه مراد شرک دی عامه ګناه ترې نه مراد نه ده آیات نه دا معلومیږي شرک صرف دا نه دی چې کلاو یو بنده د بت مخکې سجده وکړي بلکې هغه بنده هم مشرک دی چې د بوتانو پوجا پاک خو نه کوي کلمه د اسلام وایي خو فرشته پیغمبر ولی یو نیک بنده هغه له د الله خاص صفتونو کې برخه مني دا بنده مشرک شو د الله صفت خاصه په هغې کې د الله سره څوک پیر فقیر بزرګ پیغمبر فرشته شریک ګڼي نو دی هم کلمه به وایي خو مشرک دی نو په دې کې هغې عوامو ته سخته تنبیه ده چې هغه د الله د بزرګانو مزاراتو له ورځي او هغې حاجت روا ګڼي او عملا داسې ګڼي لکه چې دوی سره خدایي اختیارات دي نو دا نیکان بزرګان دوی سره خدایي اختیارات نشته د الله نیکان بندیان دي خو خدایي اختیارات یې ولا څوک مني نه الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم هغه خلک چې ایمان یې راوړی دی ولم یلبسو ایمانهم بظلم او ګډ کړی نه دی د خپل ایمان سره ظلم شرک یې ورسره نه دی کړی اولئک لهم الامن دې کسانو لپاره امن دی وهم مهتدون او دې په لار د هدایت باندې دي